دا ول صورت بیان د سرور خبرو اثبات د توحید اثبات د رسالت جهاد فی سبیل الله تعالی او انفاق فی سبیل الله تعالی صورت په اعتبار د مضمون سره درې حصے وو اوله حصہ کې درې شپږ آیاتونه وو پای کې اثبات د توحید او هغه درې بابونه وا دویمه حصہ کې اثبات د رسالت او دا د آیت نمبر 3 پیدم نا تر یو سر یو پورې وا او پدې کې د يهودو پنځلس کباحتونه ذکر کړل کوم چې موږ دا غي وضاحت وسره وسره وکړو بیا د یو سل دویم نه درې مه حصہ د صورت شروع کا او دای چلولا تر اخره پورې مونږ دا ویلو چې په دې کې مرکزی مسله جهاد فی سبیل الله تعالی او انفاق فی سبیل الله تعالی دا دوه مسلې ذکر کړي د جهاد او انفاق د پاره تنظیم ضروری وو نو د تنظیم آداب شروع کړیو چې کله ته تنظیم جوړې جماعت جوړې نو باغې کې با پنځه قوانین پنځه قاعده لازمی وي اول دا چې څومره مرګري داغي عقیده به یې وي تاسو په جماعت باندې مال لګوي د جماعت مرګري با په جماعت پیسې لګوي او دا غي ماخذو آیت نمبر 115 وما يفعل من خير فلا يكفروا نننی سبق کې پنځمه قاعده مهمه قاعده ذکر کړي چې د جماعت حفاظت به د غیرونه کې په جماعت کې به غیر رازدار نه کله چې جماعت کې غیر رازدار موجود شي ستا خبره لیکيږي مستا هغه مشن هغه ته نقصان رسی او په دې پنځمه قاعده باندې رست راتون کې مضمون کې قران دو واقعې ذکر کړي یو د جنگ بدر او یو د جنگ احد او دا دواړه روشنايي په دې پنځمه قاعده دي چې کله تاسو د پنځمه قاعده پابند وئ په تاسو کې غیر رازدار موجود نو نو تاسو درې سو او دیار لسوي مقابله کې سر کفار او هغه شکست مون ته او تختیدل الله تاسو لپاره حاضر کا او کله چې غیر رازدار موجود نو هوت کې تاسو ډیر وایي ګټل شوی جنگ هغه په شکست باندې بدل شو د الله د حبیب صلی الله علیه و آله وسلم غاخونه مبارک شهیدان شو داغه محبوب تر حضرت حمزه شهید شو او نو صحابه او ان شاء الله خپل زیل راجو به وضاحت کوو او تنظیم د پارا تاسو قاعده لازمی ده چې حفاظت د جماعت د غیر نوشي چې ستا خبره سیکریټ وي پټي او عمل ته نه رسی ډیر واقعیات داسې دي کې یو سره تاریخ پوری د سید احمد شهید او د شاه اسماعیل شهید رحم الله تاریخ یو پوری چې کله سید احمد شهید او شاه اسماعیل شهید د سکانو خلاف جهاد کولو د انګريز خلاف جهاد کولو نو مشورې راوغوښته میټینګ راوغوښتو چې دا ټک کله باندې حمله کوو او باغې کې سید امیر رحمه الله ناسو او د سواد هغه مشر صاحب چې کومو سواد سره به ورته وی هغه هم ناس وو نو سید احمد شهید رحم الله سید امیر رحم الله ته وی چې دا سواد والا صاحب چې کوم دی دا د مشورې نه بار کا د سر د مخ کې میټینګ مکوا هغه وی چې د سواد والا صاحب د اعتماد والا سړی دی زمون مرګره دی او مخلص سړی دی ناس دی نو دای مشوره شروع شو او میټینګ یو کو چې مونږ به یو لوی پارسن جوړ کو چې د کله سر ته ورسی او اول به لس لس او شل شل کسان کله ته وورو دنه بجم شروع کو نو چې جنگ شروع شي نو د فوجیانو توجه به هغه طرف لشي بیا ورپسې لږ کسان نور واړو او بیا په ګیټ باندې حمله وکړو او پته به موږ وکړو په دې اتفاق وشو په یو کور کې میټینګ وشو او د لوی پارسن درپایا چې تو سیړی چې تو تسوي هغه جوړ شو د سواد صاحب چې کومو هغه وچون کی پیرو په خپل مریدانو باندې خپل پیری په کولا او سبب په اٹک کې لبانې حمله کیږي نو هغه مریدانو ته وایي چې مال کشف شوی دی چې دا اٹک کې لبانې په حمله کیږي په پارسان په کسان وروړي چې دغه امیټینګ کې ناستو نو دا هغه په مریدانو کې د انګريزانو جاسوسان ناس څنګه د خبره ختم شو هغه په دولارل خپل سی آی ډی والا هغه را خبره یوړه انګريزان چې کوم کور کې مسلمانانو میټینګ کړو دا هغه نه ګیروا چولا ډیر مسلمانان پکې شهیدان شو او مسلمانانو شاه اسماعیل شهید رحم الله او دغه مرګرو لا لوی جانی نقصان دا څه د وجنه چې ستا مرګره نه یو تی مرګره غني جامع سپینا چولې دا ګیره ساتلې دا په سنت برابر دی په دلته کې ایمان نشته منافق دی نو دی به راس خبرو کې نه کېږي دی به دا همیشه جنگي خیراتي نوکر د شیطان بچي وای دی ستا خبره باز ته وړي دا هغه څه به د خیر خبره ونه راځي خو د شر خبره به زکه ډیر وړي لکه د ګډ شیطان بچا ګډ شیطان به او دې بلګي د علت خبره وکړي قران کریم داغه نقصانات ذکر کړي چې غیر رازدار ځان سره مساتای داغه تقریبا لس نقصانونه قران ذکر کوي یو ذکر کوي لا یالونکم خبالا هله نه کوي دوی پتا سو باندې د فساد تعالی کند ګوري چې تا کند کې وګورځي ناس تاسو ورې چې مرګره ما مرګتیا نه کوي دویم خباست د دې ذکر کوي ودو ما عنتم خوخی دی هغه شي تاسو دا چې باغې تا وتنګيږي چې دا له تکلیف ملاويږي نو دی وي تربور دې مړ پرې چې کی باسي ا ستاسو تکلیف باندې دې خوشاله یې پوښه دا غیر رازدار دی دریم چې ګرګي کد بدتل باغواو من افواههم د دې د خلونو د ګنده خبرې راوتی دي اتا سره رسیدلې دي تاسو بلا پوهې نه څلورم ذکر کوي و ما تخفي الصدور اکبر زړه کې چې تعالی څه ساتي یا غوډې لوي خبره ده کوم منسوبي چې ستا خلاف کړی دي پینځم ذکر کوي ها انتم ها اولای تحبونهم ولا يحبونكم تاسو دا کسان وې دې سره امینه کولا دغه وخت مور تعالی کې هدي هدي تاسو سره امینه نه کولا دې تاسو سره دکاوه کولا شپږم ذکر کوي تاسو مو درې دي زمونږ مو درې دي بیا به جګړه شو نو غویانو وو ګټل کا مرغانو وو بایلا نو خابرک به غویانو کا سلاو نظام تاسو په شان تاسو بچی له پي ورکوي سم بچی له پي ورکوي نو اخره کې دا غي دوړ ورو وو شو د مرغانو د غویانو نو خابرک اوس د شرم استرګې نشي له کوله د شپې ګرځي نو د منافق سړي هم دغه خصلت دی دی ویل شي ګرځي ځکه د تاسو سره سترګې نشي لګولې دا له درو ویل او ستا خلاف د ته درو ویل د سره سترګې نشي لګولې نو بیا به پټ ګرځي دا د منافق خصلت دی دا د مو استعمار کړي ما او دا د مو نه مار کړي وم ذکر کوي و اذا خلو عز عليكم الانامل من الغيث کله چې دې ستاسو خوانه لاړ شي تاسو ته پیدا کړی ګټه تر ملاو شي کامیابی تر ملاو شي نو عزو علیکم الانامل سرونه له بوتو شي چې دلې ورکړې مال نه راګي دا د منافق او د بېمان سره نه خبره اتم ذکر کوي ان تم سسکم حسنه تسوهم کتاو له خوشحالي ملاو شي نو دې په خپکی دا منافق ته مشن د دې هغه میټینګ ته تکلیف نشي رسوله ته په الله باندې باور وکوا او په دې اعتماد مکوا دا لس نقطې ذکر کړي چې غیر سره په خپل ځای کې رازدار نه ساتي دا خبره هغه له پورې سړی لګوا ها یو سړی دی دنیوي معاملات دي دنیوي معاملات هر چا سره کوا او دا راز مخلص مرګري سره ساته چې صاحب غم غم جن کیږي او ستا په خوشاله خوشالي ځکه د الله حبيب فرمایي د مسلمان مثال پشان دی یو بدن دی کستره کې تکلیف نو ټول وجود به آرام دی که غوږ کې تکلیف دی نو ټول وجود به آرام دی که د خپل غټه ګوت نو خراب شوی دی ټول وجود له خوب نه ورسي نو مسلمان چې یو ځای په تکلیف نو په کار دي ټول مسلمانان د تکلیف دا د مسلمان شی ولا نو قانون ذکر کوي پنځمه قاعده اوس هغه نقصانات ذکر کړي نقصان قران کریم چې کم قانون ذکر کړي نو هغه پیدا او نقصان به دوړ ذکر کړي نقصان د کمسل سره دوستۍ سره لند پختو کې وایا چې کمسل سره دوستانه مکوا بزاد سره دوستانه مکوا ولی لا یالونکم خوالا بیا نه کوي تاسو په فساد تا ته نقصان رسولو کې دی اله نه کوي ستا دشمن سره ملاو دی نو تا ته بزان نږدې نږدې کوي چې ستا خپل نه صوباسي او هغه ته یوسي دویم ودو مانتم وخی دی هغه سیس چې تکلیف پر رسی تا تا چې تا ته په کوم سیس باندې تکلیف رسی نو هغه کار دی کوي ته په کومه لار جمعه ته ځي نو ډیران وایي کې ورځي قد بدت البغضاء من افواههم مطرب تحقیق سره کار شوی دی البغضاء بغض حسد من افواههم د دې دخلونا خله خپل نه لا چې په مستا خلاف خبره کوي او سلورم وما تخفي الصدور اکبر او کومه منسوبه چې رې بزرګي دی ډېرې لوی دي ستا خلاف وما تخفي او هغه چې پټي صدورهم سینې لري اکبر ډیر لوی دي قد بینا لكم الایات تحقیق سره بیان کوم تاسو لا واضح نه خدای د دشمنای د دې د دشمنای نه به دلا بیان کی ان کنتم تعقلون که تاسو کې عقل وی عقل درګیرو ناکل نکاروالا الله ما خدای ته بنغه او استاد خدای ها انتم هاولای بلا وجا تاسو دا کسان وای تحبونهم چې تاسو سره مینا کولا ته دا زما کلیواله دی زما رشتہ دار دی زما مرګره دی نو مینا دی سره کولا ولا يحبونکم او دې تاسو سره د زړه مینه نه کوي ټیم در باندې پاس کوي وخت در باندې پاس کوي وتؤمنون بالکتاب کله ستا ایمان دې په ټول کتاب قران باندې او د دې ایمان به نشتا و اذا لقوکم او کله چې یو دې شتا او سره مخامخ شتا او سره قالوا آمنا ومن خصاص مرګیو مونږ ایمان وروړل و اذا خلو او کله چې لار شي تاسو ورستو عزو علیکم الانامل چې په تاسو باندې بندونه د ګوتو تاسو چې غوسه شو په خپل ګوتو چک لګي نو استاد خوشحالي دې دومره تکلیف ورکړي چې ځان له د ګوتو سرونه وخړل مینل غیظ د حسینام قل موتو بغیظکم اور دوایا مړشي په خپل غوسو الله مو دا غوسه دومره سی واګه چې دا مغفور رنګ نشي چې ته زما په تکلیف خپای الله چې ما ته سره کوي نو هغه دا تقسیم دی او چې دا سره کوي دا تقسیم دی کله الله په تقسیم یو سره خپګيږي نو دې الله سره جګړه نه تیار دی چې الله تدل ورکه مال اول نه راکې نه هغه کې د دې زین ورکړي دا تاکي دې الله غزه پیدا کړي تعلم درکړي عزو علیکم الانامل بندونه د کو ته پتاو چی چی قل موتو بغیظکم وایا بلشی په خپل غوسو ان الله علیم بذات الصدور الله پوه دې په خاوندانو د سینو ساس نه کی چې کوم راز دې الله باغې پوه دې بل بل وجه د دوستۍ نه ساتلو ان تمسسکم حسنات تسوهم کورځي کی تاسو له خوشحالي تسوهم نه به خپه کیږي تاسو خوشاله خپه ده الله تعالی بچی درکو نو دې خبره چې ذکر علی کولې وشو سیدی قرآن ازدک نو دی خفا کئی زوی دی عالم شو نو دی خفا شو زوی لگی اللہ پاک سورلی ورکا نو دی خفا دی تسوهم ده خپا گئی او په ظاهره چې ته بیا پارټیو کې نورول نه پکې مخکې تک دل نه ناشته ها بیا په دواړو جامو شوان کوي او غصه وي چې تعالی الله درکړي دي نو ولې تصوم خپا کوي وان تصيبكم سيئاتون کشه په ورځ کې تاسو څه تکلیف نقصان وشي ساروی مردار شي حلال شي گاډه ولګي د ماشوم لاس فمات شي دا سړی رستا دوستی نو لا یذرکم کیدهم شیئا د دې هغه تدبیرونه تعالی تکلیف نشي رسوله دې به هر څنګه منسوبې کوي نو نه دغه په دیوال راوړي دې شي نه در باندې داس کولې شي وته وسور کې خپل معاملې بچاله سواري الله تعالی کچرته دا وې چې ولې دا سیر دی نو سوا سیر ما نو متازان زور اورو ګرځلو نبی رسول الله د الله وی دوای او په وی شو امر ال الله زخبل کار الله لسبارم ځان په الله اوس پاره ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د کجورو سو کوي د ناستو دغه د کجورو خله ډیر هغه شی د ناستو شیطان د شپې راغې تروړای ډاګه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ براویخ شو او شیطان یې ونیو چې وینیو هغه له جړا فریاد وکړ چې پرې مې دا بیا به راځم او دا پښته مال دې موالا صحابه رحم دې خلکو پرې وو نبی علیہ السلام له حضرت بیګاله کجورو غل راغلی و وی منت زاریو کو ما پرې وو نبی علیہ السلام ورته وی دا صبرې دوه نه بیا راځي سبا شپې له بیا ابو هرره رضی الله تعالی عنہ ناس دی بیا جنا راغله دی ټوله روړې دا د کجورو ډکای ابي بیا را یو شو او بیا یې سار ته چې په دویم د حساب کو نو بیا ولې مینر ساری وکړ پرې خو پدرې مشکو بیا راغې زګه د الله عادت دی نو دنه ساده روټه خو نه ورګې دی را پردې خپل خو ورګې چې دنه طالب والا مودانه مخه لګیدل پدریم ځل چې ابو هرره رضی الله تعالی عنہ ونیو خو دې پرېدم نه وی چې ما کو دې سبا وګي حضور یو شیخ ما آیت الکرسی ورته وی دا وایا بیا زه او یا بل څوک پرې شي راځي مطلب چې ما ستون دګيږي نه طریقم دا آیت کرسی وایا او ځان چوپ کا ودشه خبه کوم دې مرګ راغی نو مرګ پر سي شهادت اللهم باسمک اموت واحیا الله ستا نوم اخلم ته مې مددګارې الله ستا په نوم باندې کېږم و احیا الله که زما جن نصیب کی نو دمه باسه نو دشه او نبی علیہ السلام په معوذتین وی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس لاسونو کې به کف کو او په ټول وجود چې کوم نه بلاس رسیدو ما باندې به راځه درې پیری دا عملو کا نو تعالی دې تکلیف سره ورسه ها مرګ واپس کیږي نه په فساد باندې چې تاسو کې فساد ګډ کی به دې خبره دی اله نه کوي خامخا کوي ودو مان تم دوی خو خیدی هغه سیس تاسو لا چې تاسو په تنګي گئی تاسو د تکلیف شي هغه باندې ډیر خوان ور کوي دلا قد بر دل باغضاء من افواههم تحقیق سره کار شوی دا البغضاء بغض او حسد من افواههم د دې دخلونا د زړه خبره په خلا راغلی دا وما تخفي الصدور اکبر او هغه چې پټای دی په سینو کې هغه لا ډېر لوی خبره ده ها قد بينا لكم الايات الله وي مخکارک تاسو لا هغه نخې د دې دشمنای ان کنتم تاقلون کچر تاسو دا کل نه کار اخلي کوی گئی ها انتم ها اولا ها انتم اولائي تاسو دا کسان وای تحبونهم تاسو دې سره مینه کولا قالوا امرنا وای موږ تاسو مرګري دې موږ ایمان وروړي وای دا خلو او کله چې لاړ شي عزو علیکم الانامل چې چې تاسو خلاف بندونه د خپل سرونو د کوتوم من الغیظ د غسینام قل موتو بغیظکم وای امر شي په خپل غوسو ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله پوهه ده په خاوندانو د سینو